بنی اسرائیل کې تسلور مسلو بیان کو چې مستحق داغي او مرتکب داغي مستحق دا عذاب ګرځي دوا درې خبرې مخکې ذکر شوې منځ کې داعی په امور مصلحه بیان کړل اقیم الصلاة الله ته توجه کوا خپل مشن جاری ساته سوک منی و بمنی سوک نمنی نبمنی مقابل بدا کوشش کئی چې هغه به تار دې مشن ناوړي نو داسې مسلو ته بدل توجه وړي چاو بیکار مسلې وي دا غي بس فائدہ نه وي دا تبوی چې روح بارا کې څه خیال دی دا مسلې چې هغه دستا رسایل کی او نه دا غي خلکو ته څه فائدہ وي نو دا چې تحقیقات او د ساجت ته دا مسلې پرېږده کدا سه مسلو کې دی اشتغال کو او دې ته شروع شوي نو بیا وسته د وحی د برکت نه محروم شي وحی بر د برکت نه محروم شي او چې کله په دې کلک وي نو پیریان او انسانان ټول د راجم شي او ستا مقابله د کینو مقابله کولای نشي نور زديان دي اعتراضونه وکړي کله به مو د معجزو مطالبه کوي دا غي مختلف مختلفو طریقو سره جواب دي دای تاسو کې ستانه مبارک روح کې دا مکه مشرکان ته يهوديان سوالونه وکولو چې دا دا تاسو ته وکړي یوسف علی السلام بارکی او روح بارکی او دا غزوانان مبارکی چې غار کې ودی شویو نو که ټول جواب درکو نوم پیغمبر نه دی او که ټول پری خودل نوم پیغمبر نه دی او که زنو جواب درکو زنی پری خودل بیا پیغمبر دی او شو هم داسي نبی علیہ السلام د دوه خبرو جواب ورکړ د سورته یوسف کاف هغه د هغه دوه مسلو جواب شو او یو خبره د روح باره کې وی الله ته پته د مونږ ته پته نشته مطلب لا یعنی خبرونه وا ځان ساتي چې فائدہ به کینی د سلب ځان سره کوي او دې دې نه تاسو کې مبارک روح کې او توایو دا د امر در رب زما اګ طالبان ځان سره یو کش دې دې او کوي چې یها تفسیر عثماني دیکھنا ضروری ہے تفسیر عثماني دې د قیمتي بحث کړی دی ډېر خولې چې دا وی ګوري بیا پته به تولګي کني خولې نو بیا ما خپل خبره واپس واغسته خبره فما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه در کې شو تاسو ته علم نه مګر دې معمولی خلک پیریانو دیوان په اجازه کې راولي مونږ یو لوډ سپیکر په اجازه کې راوستو وما اوتیتم من العلم الا قليلا او نشي در کوله تاسو ته علم نه مگر لږ نه درکړې شوی تاسو ته علم نه مگر ډیر معمولی ولا نشینا لنذبنا کلا یعنی کی شورو شوی فضلو کې نو د برکات د وحی نه محروم شي ولا شینا ولا انشینا او که زمون خواه شي نو خامخا ختم بکو بوبزو هغه کتاب چې وای کړل موږ تا ته بیا په موږ ځان د پاره علینا زمون مقابله کې څوک کار جوړون کې مگر مهرباني در رب دې یقینا فضل الله پتا دې غړ ورته وایا خرابون شي انسانان او پیریان په دې اتفاق کې چرا وړمږه دې قران مونته کې بل کتاب نشي راوړل دې بشان بالکل نشي راوړل ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا د قران مقابله نکیږي نو چې کوم امت قران را واغستو نو دا هغه مقابله هم نکیږي ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی سنی د دین زنو لمددگار او ملاتړ کوونکې یقینا بیان کړی مې دی قران کې خلق لا هر قسم مثال او عبرت چې سب کارونو هغه څه څه کړی دي بیان کړی دي فابا اکثر الناس الا کفرا نو انکار کو اکثر خلق د هر مسلې نه الا کفرا مگر د کفر نه سونو کو انکار نه کا کنا شکر دی مټه کړی چې قدم نشي کول سره له کول نشي بیا عذاب راول نو بس مونږ به غرق شو نو تبران شي او دسکت السما یا را ورځو اسمان ته مونږ به اپ کمال د هم تعالی کچې د داوا د مونږ باندې کې سبان ټوټا او تاسو بالله یا را ولا الله او فرشته مخامخ یا دې چې تعالی را یو بنگله د سرو زرو او تر کافه سما یا چې او کې د اسمان تا او بالکل مونږ باور نکو لرقیه کا سابقتل باندې حتا تر دې پورې تنزل علینا چې تر نازل کې مونږ باندې او خاص چې مونږ اول ولو چې اسمان نستل کتوای چې زه خو معراج لته لوم کنه کته وای چې د معراج نه تلو ما نو کته وای چې د تلو نو موږ د اصل نه منو چې څوړ ځان سره د بار نه خط نه راوړې چې بنا مې ابو جهل بنا مې ابو لهب بنا مې عتبہ او شیبا چې دا زما پیغمبر دی او زما تاسو ته درلېګل دی تاسو براه کرم د اتباع څخه کوي چې دا چټ راته څه شوی لیکل شوی خو جواب سل پاپړ یو لوړ دا دومره اعتراضونه چې وکړل وکړل نو جواب خاصه سو په ما باندې جوړ د خدای ګمان دی ها چې دلته کسیما خدای د پیغمبرم بنی آدم یم قل ورته وا سبحان ربي پاک رب دې صدر نام حال كنت الى بشر الرسول نیمه مگر بنی آدم استاد نزورنا ندی من کړی خلق لا د ایمان راوړلو نه پار کله چراغ دی ته هدایت مگر دی خبرې من کړی دي چې وای دی آیا لګل دی الله بنی آدم پیغمبر خلق انسان سکیږي پیغمبر کیږي نو ورته وایا کوي پس مګه کې فرشته چې ګرځیدلې کې په سوړ زړه باندې مطمئنین فی اطمینان ولنزلنا علیهم من الماء من السماء موږ منازل کړو په دې باندې اسمان دا اسمان نام فرشتہ پیغمبر یعنی کله اسمګه کې لګا دا تاسو څنګه دې دا څه ګرځیدلې فرشتي یعنی دا د چا ځای وي د فرشتو ځای وي بیا وته پیغمبر سره ته فرشتہ چې اوس په کې څوک اوسېږي انسانان د پیغمبر به هم سره دي انسان راځي ورته وای پر دې الله غوا په مې زما په مې تاسو کې یقینا هغه خپل بندیانو باندې خبردار اولیدون کې او مې یاد الله هغه تعالی چې توفیق ورکړي الله هغه لار مونږون کې او تعالی چې خطا کې الله بالکل ممنون امید دی لره او ذمہ داران به د الله نه وناشرهم یوم القیامه او راځو وکم دی لره پر ورځ قیامت کې حلاو جو پر مخه اومین پړاندو بوکمن دا سزا د دې وجنا چې یقینا دې انکار کو دا سونه زمونږ نه دی ویلو ایزا کنا ایزا من ورفاتا آج کله شروع مې د کمنو اړو کی او رضا رضا نو موږ به خامخا پورته کړی شو په پیدایش نیو باندې آیل ګورو دې چې یقینا الله یا غزاد چې پیدا کړی اسمان او زمکه قادر الوسوالا په دې خبره باندې چې پیدا کړی دی غونتا وجعل لهم اجر الله رحم فی او ګرځول دا دی ران هدا چې نشه شک پدې کې فاب ظالمون الا کفورا انکار وک ظالمانو د هر مسلې نه مگر د کفر نه نه کو نو اتوا کتا سوئی کتا سو مالکان وای کتا سو واکلرو تخزانو د مهربانه درب می د حق پرستو پورې ټوکی کول هغه ته به دره دی ویل پس پک نمون باندې یادولو او یقینا ورکړی وی موسی ته نه آیات مینات نه موجوده صاف کار تاسو کو د بنی اسرائیل نه چې کله راغی دیتا نو وی د فرعون انی لا ظنک یقینا ز ګمان کوم پتا باندې موسی مسورا د جادو کړې شوی تلې ونه مونته موسی علیہ السلام ته وی تا ته پته ده لقد علمت خلص سره پته چې دې نازل کړی دی را مگر رب د اسمانونو د زمکه بسوار د عقل خبرې او یقینا ګمان کوم بتاوانه و فرعون مصبورا د تبا کړی شوی الله چې وتویل قول له قولا لینا چې نرمه خبره کو موسی له نرمه نه کوي نو چې هغه استهزاء شروع کړه تو کې سکړي شروع کړي نو موسی عليه السلام څخه سخت جواب سکو ورکړ یا فرعون مسبورا د تبا کړی شوی فارادا یستفزهم اراده کړ فرعون چې وباسي دي لره ملکان فاغرقنا هو نو ډوب میکدل را فمما هو هغه تعالی را چې سره زنه ټول وقلنا ویل مونږه پس دین بنی اسرائیل ته اوسېږي پسمکه کې فایزا جواد الاخره هر کله چې راشي وعده د آخرت یعنی قیامت راغون بکم تاسو لرا را مورم تاسو لرا غون یو ځای نو راشي قران کریم منی او دا کارونه سکی پرې دی دا څلور کارونه چې دین تاسو کې پرې دی ترغیب شروع شو او په حق افترا نازل کړل موږ دی را او په حق سره را ستل اسم کې تا د لوی محفوظ نه اسمان د دنیا ته نږدې اسمان ته راغله په حق او د اسمان د دنیا نه اسم کې تم راغله په حق حق باندې دا چې څه کوم نو ولې دې لاره په خلکو باندې علا مخسن په دما دما یعنی چې څه ټیم د کومې مسلې ضرورت یې کوه تاسو کوه وایا فنزل الله تنزيلا او نازل کړه مې دې لاره په دما دما ورته وایا ایمان راوړی په دې باندې او کنه راوړی ځان بخراوي ما ته څه فائدہ نشته یقینا کسان چې ورکړې شوی د علم په خوا کله چې موږ ستړي شو دی باندې نو پریوځي دی په زونو سجده کوونکی زنه باندې مطلب دا انتهایی عاجزۍ ته اشاره ده چې مخ په ځمکه کږدي او وای پاک طرف زمونږه یقینا لو طرف زمون خامخا نافذ او مرزي کې بس زنه باندې چې جاړي او سیوا کې دلاره یریدل نورم یریږي نو ورته وای چې راوبلې الله لرا راوبلې الله یا راوبلې مهربان بادشاہ یعنی کده الله فلم الله تعالی کوي او کده صفاتینو باندې وته څه کوي اواز کوي لکه رحمان ډیر خدا اي ما ته دو په کم یو چر راوبلې هغه الله لري صفاتونه خستا خستا فلا تجر بصلاتک پته زموایا وینا پته زموایا قرات دی موږ ډیر پته زموایا بے ادبی براشي ډیر پتاوا مو آیا ولا تخافت بها او ډیر په زما مو آیا صحابه د تعلیم زندگی د صحابه به تعلیم څه شي پاتې شي هغه بیا ستانه ته ځه لیکن دور قوا او پر چغې یې خوځکی واوري وابتغي بين ذلك سبيلا او لټاو مېز دې کلار وقول الحمدلله قران چې بیانې نو دا مسله به کې اهمه کوا وقل الحمد لله اواج صفاتون دی الله لرا سر د صورت کې سو سبحان لا اله او الحمد لله الا الله کلمه پورا نکړه قل الحمد لله ورته وای چې صفاتونه خدای ته په کې واځي الله غزاد لري چې نه جوړ کړنی ازوله ولم یکل له شریکون فی الملک او نشته دی غلره اقتدار په بادشاہي کې ولم یکل له ولی من الذل او نشته دی چې کمنه غلره سوک دوست د کمزورتیا د وجه او کبیر او تکبیرا او لوی بیان کړه هغه په لویا بیان ولو باندې